مراتب شو ټول دې دا هغه خپل سہولت ته کېږي دې په دوه د دوه د کومې ناري په خیرانه باندې تشریح هم دا وی وجه لاره چې موږ ته د دې احساس ته چې او بنی آدم درس او تدریس کوي د جمعې خطابت وی د جمعې تقریر وی او بیا د قران او د حدیث دروس وی هغه تر څومره مشغول وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر الله دا غي په بنیاد باندې یو ځل بیا دا غي شکریا ادا کوم چې غي ډېر په لندن وخت کې زمونږه خپل منظور کړل او موږ له وخت راک تحقیق څه شه ده د حدیث تحقیق څنګه کیږي دا غیر لپاره اصول مصابر مراجع سری دا غیر ته بعضې سیدونه تاسو اورېدلي دي او ان شاء الله چې ګل وفاو کړه ان شاء الله چې نور هم مزید که الله موږ له توفیق راکړي ان شاء الله چې دا سلسله به روان وي دومره دا چې د هغې میدان ته لږ بدلېږي نو تفسیر دارنګه د حدیث د هغه لپاره د مزید کوم اصلاحات او ضرورت چې ده هغه ما ته هم معلوم دی او شاید چې تاسو هم دا غي ادراک کول شي نو تاسو دا غي نه کې نور نه حایل کېږم هغه نه دعوت ورکو چې هغه راشي او د خپل خیالات اظهار وکړي او موږ ته ګایډ لاین راکړي دا څه هدایات راکړي چې هغه موږ خپل مشال راه وکړو او جمال کتابون ناغي واقف دي کدای رسیز وی چې کې مزید د اصلاح گنجائش وی ته چا موږ دا نشاندهي وکړي دا یې وجه دا چې زمونږ میدان تقریبا جدا او د دې میدان جدا دی دې سره همیشه دینی طلباء پکې دی زمونږ مخه ته چې کوم طلباء وو لاغه دنیایي خلکو په دې بنیاد باندې موږ د خپل تحقیق بنیادونه یې نو زما حال بدایي چې کو پای کې صدا سے گنجائش وی د اصلاح او کتابونه دې کتلی وی نو چې موږ ته هغه طرف ته سره راهنمایي وکړي زبا دې باره کې هغه ته بیا بیا دا مینت کوم موږ استاد هغه وویل چې کتاب به مال راک ما ته ویل د پرې په نظر وګوره مقصد دا دی چې کله کې ته اسلام گنجائش وی چې هغه دا دین زموږ یو مشترک متاع دی پکار دا یې مونږه په دې باندې خو یو بل سره کینو چې شی صحیح دی چې هغه بل ته وړاندې پېښ شو او چې کوم څه غلط دی چې په خپل هم دا غې نه منې شو او نور خلک هم دا غې نه منې زه شیخ القرآن والحدیث زما انتهایی عزتمند اور گرانو مرګرو علما کرام او خصوصا د دې مجلس رئیس مشر انتهایی محترم ډاکټر صاحب دامت برکاتهم العالیه رب العزت احسان عظیم دی چې ماته تاسو په دې مجلس کې د شرکت موقع الله نصیب کړه تاسو دا مجلس او تاسو درس دا یقینا ډیر درون درس دی او نن په مدارسو کې د علماء کرامو څومره طبقات دي پای کې د تحقیق د یو خبرې ته ځان رسول او د یو چیز حقیقت معلومول د دې فن او د دې علم واقعي انتهایی کمې دي منګه کله چې خپل درسونو کې ناشتو او منګه چې کوم طریقې سره درس وکړو نو منګه وی چې منګه کمال وکړو لیکن تحقیق چې کوم دی نو هغه کې زداوی من ان شاء الله زه امید کوم چې ګناګار بنشم چې دی وخت کې زمونږه مدارسو کې د تحقیق مسله چې دا نو ډیره کم ده بلکې کل عدم ده منګه ځان ته به سوي چې را منګه هم حدیث لولو نو کله کله دا خلک په دې باډي باندې دوکه شي پټکې تړلي ګیرس پی نه او سړی لګ لحیم شهیم وی نو خلق دوکه شي زه په خپل حرم شریف کې ناستم یو نوجوان یمنی عالم یو ورځ ما سره قرار سره خبرې وکړې بل ورځ راغې بل ورځ مسلسل براته نو په دې مې یې دوی یې چې څه خبرو کو چرته کړه نو دیو ما ته وی چې ما ته د بخاری ثلاثیات وایي نما به موږ دلته حج ته راغلي درس ته نیو راغلي خو بهر حال زه شوم او راغه شو دا یې هغه ترتیب چې زما زوی بیا پوره لیکل دی چې څه نوم یې او د کوم ځای او څه وغیره الی اخره نو اخر زه دې ته مجبور کړم نمایزه ټیک د سره راځو او روا نو هغه چې یو روایت شروع ک حدثنا فلان قال حدثنا فلان نمنګ چې دا حدثنا فلان وي نو منګ چې منګ اوس نږدې شو منګ بیا مخکې دراوی نه خبر نیو چې راوی څوک دی او دا نه چې شته نه لیکلي دي کتابونه او بیا زمونږ د بخاری په شروع کې عمدۃ القاری په دې باندې لوی کار کړی دی اج کل حدیث ذکر کړي ناول د روات ذکر کړي چې دې کې دار اوی دی او دا او دا او دا شامی دی کوفی دی بصری دی داری متعلق اغا ذکر کئی بیا حدیث کی کم مشکلات کی اغا ذکر کی اور آخر کی اغا لکی چی ما یستفاد من آزل حدیث دی حدیث کی کم مسائل مستنبت تی یا دینا کم مسائل معلومی کی اغا دادا دی لیکن عرض دا دی چې زموږ خلکو دې طرف ته رجحان نشته روح نشته داغی چا رواج شروع که حدثنا فلان اوس مرکه په خپل وی چې ولید فی سن فلان و مات فی سن فلان وتلمذ من فلان دا خبر چې شروع کړ ما ورته مې لمن ودرېګا مې ته چې سوې دا مونږ نه راځي چې وای چې دا پلان کې دی او پلان کې سن کې پیدا دی او پلان کې سن کې مړ دی او د پلان کې استاد او پلان کې استاد نه سبق ویل دی او دای دای شاګردان دي ما موږ څخه مکتوب ملاویږي خو من څخه حفظ نشته دی ناری ماته وی چې موږ خو جادي سویو نو باقاعده د راوی پہچان کو حال مخکې ته او اصل شی علم چې دی هغه دا دی دانه چې دانه کار دی امام مسلم یو زبردست مقدمه لیکلې ده او دا ټول په دې مسلې لیکلې ده اور امام مسلم په خپل مقدمه کې دا خبره لیکي د حدیث حیثیت چې دی اده یو حیوان حیثیت دی او حدیث لاندې چې کوم سند دی دغه حیثیت د حیوان د خپو دی او د پړلو دی یو حیوان قائمیږي ودریږي دا د خپو په ذریعہ سره او چې خپې ته کټ کې نو حیوان نشو درې دی دا حدیث ټول مدار چې کوم دی نو هغه په سند باندې دی او په دې باندې علما ذکر دي د سناد من الدين دا نه شي امام مسلم دا اعتراض چې څو زری دین کار کوم تاسو چې زیر داسې او پلان کې داسې او ډیګری داسې دا کوم دین دی او بیا په دې باز کې چې دا راوی وی جندل چری دا اصل دین دا دی چې تا ته پدو لګی چې دا راوی د کم حیثیت ته دی دا د علم لوی سره او الحمدلله ډاکټر سے کوئی چې مونږ ته هدایت دي موږ وی چې موږ په دې تاسو د هدایت او رضو یا ذکر قرار دا دی واقعي مشکل کار دی ډاکټر صاحب کوم آیت ولست منګه پنده کې درس کو شیخ محترم نا او ما تدې تقریبا سلو پیزش په کار مسلسل تل راغلی نو غالبا سن 1967 یا 66 د عراق یو عالم راغی او هغه چونکی د شیخ رحم الله تعلق چې مقابله چې ونغه مشرکین سره و درس څنګه خلاص نو دا عراقي عالم وی جیت من بغداد د بغداد نه راغلی نو چې بغداد نوم شیخ واوري نو بس درس کړو ټول ورځ وګد درسونه غوسو ایدا خیال چې دا صفت عقیده ده آی ورته غوسه کې چې فضل الى مسجد نو نا کې په سبز مندي کلم یذ شیخ عبد القادر جیلانی او بالکل تعلیم القرآن مخامخ دالی بیداو دا مشرکینو مرکزو سوی دیر پریشان شو په دې اختلاف نو من ته دي استادانو له نری ول قرب حاصل چې موږ خدمت مې ورته ما ورته ما چې ته سره راغلي استاد څخه دي استاد تاسو ویل غواړي هغه په بغداد کې چې مال زه عربي خو مال اردو انګلیش هم راځي او ما دا تعلیم کړو دا وغیرہ وغیرہ او زه د بغداد دی یو لوی جامع مسجد چې کوم دی مسؤل ما او ما ته جوال قران مقدمه ملا شو پای کې د اصطلاحات چې دا دلیل عقلی دی او دا نقلی دی او دا وحی دی او دا فلان او دا فلان دی او دا کلمه چې قران کې راځي دا سوزه راځي دا یې سمانا اوس ودا ما ته څه په تفسیر کې مانو دي دي نو ما یو عالم نه تاسو ته چې دا چا لیکل دی هغه په حال ستې ژوندې دي یا ژوندې دي نو زه صرف دې اصطلاحات د کول تل تراغله موږ ورته وی چې تخه پکېګه ما تا خبر موږ وکړو ان شاء الله ما ته ورته کې خط دي خط دې جوړې کوم ما قام لاړو شیخ محترم څخه چې دا وکړل نو سترګې ورته وکړې چې دې خو بیا نه هغه موږ چې اوسې ورته سوي نه دی او سار واپس دی موږ زر مخکې شو چې حضرت دې درس ته پاره دې درس ته کوله چا چا اجدا سی وینو خطو لور او دا پوره تفصیل لیکل ارشیخ محترم دا آیت الوسط او په جړا شو او دا چې جوړل لکه چې یو زنانه چې د خپل د ماشوم په فراق باندې جدای باندې جاړي او شیخ بیا وی چې مونږه خو یو خو مونږ بیا په عمل کې نه راو اوس قران وی فتبین خو بیا وی چې چونکه زستړی من ما نه دا کمه کوتای شوی دا او ته ما ته دې خبرې درگذر کړې او بیا ځان سره کینو اخره پوری درس کې وو نو د دین اهم ترین لوی حصہ چې دا افتبینو او څو پر چې یو خبره تحقیق نشي نو سره مقصد ته نشي رسیدي تاسو الحمدلله د ډاکټر صاحب شاګردان یې او دا د دې فن دی خو په تفاسیر کې ډیر واقعات دا زشته دي هر تفسیر تقریبا لیکلي دي او خود ټاپ مفسرین دا خبرې لیکلي دي دا رنګه د سورته توبه هغه مشهور واقعه چې دا اته یو صحابي رګړاو شوی دی او داسې لوی لوی خلقو دا خبرې لیکل دي چې کسره نوم اخلي نو زوی مې چې بیا دته بنوم هغه څلم خون نه کوي لوی لوی خلک دي لیکن د تحقیق دا د چا چا برخي څو چا تحقیق کړی نبی وی چې دا ابو ذخیره حدیث دې نه خالی دا و خبرې دي او زه په درس یو خبره کوم سم طالبانو لپاره او لکه زه یو اسانه ونه خبره کوم ا تحقیق محقق ني خو زه مې چې موږ په دې مشرانو باندې یو خې اعتماد کوو نو اکثر په دې روایتو کې په احادیثو کې د بخاری باندې لوی زهیم کتاب او اصح الكتب دی علما ته پته چې هغه باز تاسو راویان آی کشته دی چې هغه آی بن علما او چې هګری دی او خو علما په غیبه جره دې راغسته دی او دا د طالبان ته وی مسو چې دا بنو چې دا صاحب نه دی پوښي بلکې دی او ادب اصطلاح ذکر کوما اعتماد علی الثوابت او دا علماء کې ډیر زیات دي مثلا ما یو خبر او کړه په تاسو خو چې زبرت پټکې تړل او خسته غټه ګیرا وا نو دا بچا ته غټ مولای او دې چې دا خبرو کړ دا به صحیح او درست دی تاسو بلا تحقیق زمان واغستا اته مخ نه کړ پتا باندې تاسو شاګردانو اعتماد او کاغي واغستا مخ بل څه نه کړ یو الله بنده را پاسې د چیرې د خلکو خدا خبر نقل کړي نه راشه تعالی شو کا چې آج دې خبرې ابتدا د چکل نشوي دا او دا سړی چې دا خبره کړي هغه څنګه او څوک نو چې کله ته حقیقت ته ورسېږي بیا خو به ته چې دا حدیث ضعیف دی د کې دا راوی دی دا مجروح دی دا دروغجن دی فلان فلان فلان دی اوس به دې ته نه ګوري چې دا به یو سپینګیو پکې هغه دا خبره څنګه کړې ده سپینګری خو مخې باندې اعتماد کو ناغي وکړه واغې تحقیق کړي نو بیا دې سپینګری نه چې تورګری واغستا دای په سپینګری باندې اعتماد وکړو سلسله د ډیر وخت شو او چې دې اصل ته ځان رسې نو په دې باندې ډیر ټیم لګي ډیر ټیم لګي او دا ټیم دا الله پاک دې حضرات ته تور کړ او د شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده مبارکي یوم د سکم پاتې کېدو او دې په خوانه خبره ده نو البته چا خبره وکړه چې د دې متعلق تاسو سره آیته دا غي ویل چې دې تمرا تکنا او مضبوط انسان دې مضبوط عالم دی چې کله دې یو روایت نقل کوي او د راوی باندې کلام کوي هغه داسې محسوس کیږي لکه چې دی ورته بيزي سروري انو ډاکټر ته راویان ته بيزي سروري او دراویان ورته ګټونه معلوم دي موږ له خوشتر ته ضرورت راشي پری او راوی پہچان دې پاره موږ دغه حضرات کتابونه وچتو چر دې راوی باندې حضرات سوي دې څنګه دا بدو دي فن دې کړ او لكل فن رجال دې د هر فن د پاره دې الله پاک یو مستقل مخلوق پیدا کړ او دا دغه کار دی او دا د علم یو لوی اهم ترین حصہ ده او دا علم یو داسې عظیم نعمت دی چې د الله مهربان محدثین عظام فرمایي الله په دربار کې د علم نه مخ کې د علم نه لویا د علم نه زیاته یو مرتبه یو درجه هغه نشته او نو ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله د ټولو پیغمبرانو صفات ورکړي او بیا پیغمبر ته الله دانوي چې ته د خپل د عمر اضافي لپاره سوال وکړه ته د مال اضافي لپاره سوال وکړه ته داسې لپاره لیکن الله خپل پیغمبر ته وی قل ربي زدني علما پیغمبر تاسو وی ما چې ته دا دوار نه غواړ سبحان الله قل رب زدنی علما الله وی پیغمبر صاحب تا چې تو وای چې ربي الله رب العزت چې خپل پیغمبر ته علم ورکاو او علم ول زیاتاو بغیر دې دعایي جملې نه اسمو ته علم ورکړو که سم ډیر شی ورکړل کو دې قل ربي دې علما کې ذکر کولو کې فائدہ سوا ما ته او تا ته اني والے مسلمانو ته الله د علم مقام خود چې علم دمره عظیم شی دی چې الله خپل پیغمبر په دې مأمور ک چې محبوب تو وای چې ای زما الله مزما علم سوا دا موږ د علم مقام خود چې موږ هم الله نه سوال کوو چې ربا علم سوا کا او دا خو د ټولو عقیده ده چې څومره علم د محمد علی السلام دی صلی الله علیه وسلم دمر علم الله اجازه نه دی ورکړي لیکن بیا ورته الله وی چې ما اوتی تم من العلم الا قليلا دا ورته وی ورستا علم کم دی سبحان الله د ټول نبیانو نو څه علم سوا دی خو بیا وی الله پاک چې ګوره زما علم ته ګوره بیا نه رسې سبحان الله او دا وجه دا الله علی قاضی لیکلی دی من اعتقد تسویت علم الله ورسوله فهو کافر د الله علم ته مخلوق علم چاته رسیدي شي دانو چې الله مين يا سلوک علما الله نه چې کله سوال کوي کنه غواړي نو ګوره پورا او کامل دعا بغواړي دا غوړي چې خدای پاک یې لمرا کې لمرا کې لمرا زکریا علیہ السلام الله نه چې زوی غواړي نو وی چې رب هب لي من لدنک ذریه طیبه دانو چې رب هب لي من لدنک ذریه دانو چې خدای زوی راکړه زوی راکړه تشه زوی نه غواړي او دا علم دی چې یو خدای دی چې یو څه حلت په بهر کې خبره ده چې دا شی حلال دی که حرام دی جائز دی او که ناجائز دی او دې نه درنه خبره چې دا نو هغه تحقیق دی چې موږ دی یو څه ناج تو اصل تو بنیاد تو ویختا ورسو او چې کله څو پوری دغه چیز اصل او بنیاد ته نیو رسیدلی ناری پوری ګور علم ناقص دی اي پوری علم ناقص دی علم چې کاملېږي نو الا کاملېږي چې او سره دی او سید حقیقت ته ورسی لکه موږ یو کنه مثال په تور سره یل شریعت کې دا چې فرض دی خدي فرض دی نو ولی فرض دی چا فرض کړ دی او په کوم دلیل فرض کړ دی دا یې ذکر وایي او ځکه چې زه زوس چاته یې مې چاله کده ماځګر موږ فرض دی نو مسلمان خو انکار نه کوي کنه چې څوک مسلمان دي دا خو به وي چې واقعي مسترز دي خو چره یو ملت ته پار وي چې یو سره نو مسلم دي نه راغی او اسلام په دایره کې داخل شو او تو ورته وي چې سما ذکر اسلام دې قبول کړ دې نو ما ذکر ضرور کا ته مسکول دی او دا فرض دی نو کله د سوي چې فرض ته وي اول فرض یو چا فرض کړ دي نو بیا به سوال اوس یو چې خو فرض دی خو هغه معلوم دی چې ولې فرض دی اوس په تاګه دي فرض دي چې په خپل عالم خو ماشاءالله ته جواب ورکړي او که طالب نه نو بل چاته وای چې به دلیل نه غوښتي څه دلیل دی نو هغه په دلیل سره ته مجبور کی نو چې هغه مسلمان شو دلیل ورته معلوم شو او بیا بل چاته وی چې ما ذکر مصفرض دی ځکه چې قران په پلان کې آیت کې ذکر دی اوس موږ هم کله کله وایو یره دا رواج دی دا رواج ضعیف دی او په دې کې یو راوی دی یا کو راویان دی هغه ضعیف دي نو کې څوک وایي چې کوم یو راوی ضعیف دی وجه د ذوق صدا عربیا و مسله ګران شي کنه او چې دا فن به ذکرې وي ان شاء الله فن چې دې ذکرې وي نو کې ته چې دا دی وای ضعیف دی او ځکه چې دې کې دا فلان کې دي او دې کمزور دي ځکه چې فلان کې فلان کې فلان کې ورته ویل دي چې دې کمزور دي او چې د کوم علماو ته نوم اخلي نو هغه بداسي علماوي چې دغه علمیت او دغه تحقیق په دې دنیا کې مسلم یو ارزو په پوي ته داسي علما شته کړه یحیی ابن معین دی سید قطان دی وغیرہ وغیرہ اوس دا داسې خلک دي چې دوی علم مسلم دی نو کوي ورته چې دا ضعیف دی چې موږ وایو چې ضعیف دی او موږ دې پاره د ډاکټر صاحب تحقیق مسلم دې نو کې دی وی چې دا ضعیف دی او ما په تحقیق کړ دې چې موږ وی چې او ټیک د نو تابع تحقیق کړ دې نو موږ په تا یقین دی لکه چې یو عالم تحقیق مخمنی کړه او عالم چې کله تحقیق کوي نو دې کتابونه ګوري او دې به مخکې په کتاب باندې حواله ورکړي او د هغه کتاب باندې کوم کتاب باندې حواله ورکړه الحمدلله غدې معتمد خلک لکه اوس موږ چې دفتر کې وکتل چې کوم کتابونه یقیني خبر چې بعد داسې حضرات یو ځای ته زلارم انو یو مرګري دا کتابې خو نو مالې ځای یو جل پکارو نو سیر اعلام نبلا د سیر اعلام نوې نو ما زه خیر دی زما مخ کې خوندې چې بیا باندې وای خو ما دې اوس زه کله کله غږ لکم ما دې کتاب دا نوم چې دا ورته کې نه چې نوم د خې ذکر بیا ورته مخامخ کې نو بعضی دا کوي چې کتاب خو ورڅخه وی خو کتاب کولاو کړي چې دې کې دن ندی سره مقصد خو بند ده تعالی دا خو دې کې دن خزانه پرتا سبا دې او خزانه ده کنه اخر څه شي دې ویل په خزانه ده خو نه بس ته تعالی کولاو کا خزانی پہچانو کا څه شي دې د بعد خلق له الله پاک دې دا مقام ورکړي او هغه خوش قسمت خلق دي چې خپل د علم په اضافه کې وقت ورکی غالبا سليمان الامش واقع لیکل دا امام ابو حنیفه رحم الله او دارنګه دی خپل بزرگ عالم مبارک عادی زبردست عالم ورته چې تا د دمر زیات علم چې کړ دی او ته دمر ښه عالم نو د علم د څنګه ذکر دی په کوم صفات دی ذکر دی هغه څه چې د خپل کړو یو هرڅ دی یو تواضع او ترک بخل عدم بخل یعنی بخیلی نه کول دې سيزونو زوبر دې مقام ته رسول دی چې استاد بخیل ني او په طالب کې تواضع وي او حرص وي علم کوي او د استاد ډیر فیاض او سماحت الشیخ ډیر فیاض او سخی وی او جمع کې لوخه ورته پروتي او طالب کې حرس ني طالب کې طلب ني طالب کې توازو ني د دې استاد په نشاست دا یو صفت دی کنه ما هو علی الغیب بظنین معنا په علم کې ته بخیل نه غیب کې یو علم ذکر چې الله ورته د قران او حدیث ورکړي دي ما هو علی الغیب بظنین چې استاد بخیل نه استاد پیاضی ان بیا فیض جاری کیږي او هغه متهم معنی چې موږ ته نو هغه د ګوره د ضاد د ضاد نه ده او د ضاد او د ضی په منځ کې فرق دی ډېر لوی فرق دی جزري والوي کنه ان تلاقي البيان لازم نقض ظهرك يعوض الظالم وما هو على الغيب بظنين نیت په خودو د غیب باندې بخیلا نو ته خو سخی کړه نو استاد د سخی سخی او دې په خپل د فیض د خبرولو کوشش کوي او بیا چې کوم طالب وي نو پای کې به تواضع وي او تواضع به دا چې دې ورته خپل جوړې نشي لکه زمیدار دی او دغه باغ یو بوټی دی پای کې میوي دي او دې پر نو ورته لکه میوي در باندې راغورځو ما ادي راغورځو او سره کته کړي سره کته کړي ولا ورځوا دې جولای ته یو میوم نه او کله ورته دا جولای ونی کنه چې را ورځوا نو جولای به ډکش نو دا رنګ چې طالب استاد جولای ونی کنه تواضع وی پکې او جولای ورته ونی وی ان شاء الله هغه طالب العلم چې دې د خپل استاد په بهترین طریقې سره فیض اغستې شي او اخر کې یو خبر کوم دا زما خپل اصطلاحي خبره ده خوند ورته خودن کې خپل مقام لري او ازدا کون کې لکه د جرح او د تعدیل علم د تاسو ازدا کوي دروازو پہچان تاسو زده کوي دې لکه یو خبره ځین کې واچوي او زما خو په تاسو او ځم د فاطمه خلیل خبره لمه تاسو چې په چړي اعتماد را باندې مونږ نه ولاګ یو چې زین کې کېده چې دا زده کول د علم یو حصہ او یو فریضه علمی وګڼي چې دا زده کول په موږ لازم دي چې موږ مخکې وخیو چې خلک چې دینو دا دین را لخراب نه کی روان نه کی او صرف په حیثیت هنر مې زده کوي چې بس یو هنر زده کوم او بیا به زه دا خبره کوم چې ما څه دا هنر دی او ما څه دا هنر دی نه زده کوي هنر په حیثیت باندې نه د علم یو لوی برخه ده او حفاظت دین په حیثیت باندې خدمت دین په حیثیت باندې او په دې باندې چې ګورستان پلار پټې دي او کله چې کم د نورمبي راغست دي او استاد پلار د پټي دا پولی چې دي کنه دا ځان تراوي کنه نو ته په ټوپک وانه او په پولی پولی بغیر دي چې زما د پلار پټي دی وای چې چار به دې ذکر خیر بني او کوم مزل چې ستاسو پلار د پټي هغه پولا آی چرته پرمبي وشتي نو ته ورته درګه چې دیځه کې چې کوم دغه زما د پلار د پټي چې و د دې د پولا چې وا دا یو فوټ مخ کې وا او دې نه یو فوټ حصہ کټ شوی دا دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چلا خو درې علم حدیث دی دا زمونږ د پلار پټې دی او موږ به د خپل د پلار د پټې د پولي حفاظت کوو او موږ به ټوپک اغستی او د پولي حفاظت په ګوغه ټوپک دغه دی چې دا علم دی دا د جرح او د تعدیل علم دی دا زمونږ څخه لوی ټوپک دی او په دې ټوپک باندې موږ د خپل د پلار د علم هغه پوله چې ده کنه موږ به د حفاظت کوو صحیح ده ان شاء الله انور مخکې زر سنشم ویلې ډاکټر صاحب فرمایلی چې موږ دا څه مشکور یو زه ما چې تاسو ډیر به حد مشکور ما چې تاسو خپل دې مجلس کې ما باندې عاجز حقیر ناچیز ته د شرکت دعوت را کړې زه تاسو شکر گزارم او اخر دا الحمدلله